سوره غاشیه کې تخویف اخروی ذکر کړي اثبات ته قیامت او د لیل په توحید باندې تسلی هل اتاک حدیث الغاشیه اے راغله تا تا دی قران کې خبر دا غیر وزي پټون کې چې ټول دنیا په پټه کې تسقا من عین آنیه سکول بشی په دی باندې داغه چینی نه چې شي دلی دا لیس لهم طعام نشته د دې لپاره خوراک الا من ذریع مگر داغي اصغدار وننه چې ترخه ده د زهرو نه بدبویه ده د مردارې نه ګرمه ده د اور نه لا یسمنو نه سربی بنده لرا ولا یغنی من جوع انی بچکی د لوګې نه وجوه یومئذ ناعمه ډیر مخونه په دغه ورځ باندې با تر تازه او نګوري دی اسمان ته چې سرنګي اوچت کړي شوی دی ویل الجبال کیف نصبت او نګوري دی غرونو ته چې سرنګي درول شوی دی ویل الارض کیف سطحت او نګوري دی زمکه ته چې سرنګي خورا ورکړي شوی دی دا ټول د الله توحید دلیلونه دي یذي او ته سوچ نه کوي فذکر پس ته نصیحت کوا خپل کار مپری دا انما انت مذکر بشکته نصیحت کوونکی لست علیم بمسیطرن نیته پدی باندې زبردستی کوونکی الا من تولى وكفر هم اگر اسوک چې مخ واړه او کفر وکړو فيعذبه الله العذاب الاكبر پس عذاب بور کې الله دل را عذاب ډیر لوی ان الینا ایابهم بشکا مونږ ته د دې راتلل دی واپس